چې دا متعلق دی د مالونو سره د زنانو سره او دې ته امور د تدبیر منزل ویل کی څه مطلب دی دی د دې مطلب دا دی دا خو د جهاد صورت دی دا د جهاد دغه روانه وه حصه روانه وه مجاهدین مؤمنان مسلمانان له پکار دي چې اول خپل کور او خپل معاشره دا د شریعت مطابق جوړه کی دا پکار دی مؤمن مسلمان له پکار دی چې اول د خپل ځان باندې د الله تعالی دین ناپیس کی اول خپل ځان برابر ک بیا د کور والا د زنانه ده بچی دی دی او مور او پلار دی دی ورونه دی دی الله تعالی په دین باندې اول دغه پویا کا او دا لوز کړي بل سره د الله تعالی سره لوز کوي چې د الله تعالی دین به منو یسالون کما ذا ينفقون ربط تر ما قول سره دا دی مخکې طریقې د حصول له جنت بیان شولې اوس بل طریقه ذکر کړي د الله تعالی په لار کې خرچه کول دا سبب دی لپاره د جنت د تللو یسالونک ماذا ينفقون تپوس کې دیستانه ماذا ينفقون چې څه شی دی خرج کی قل ورته پیغمبر ما انفقت من خیرین هغه چې خرج کوي تاسو من خیرین څه حلال مال عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د خیر معنی کړی ده حلال مال پلیل والدین نو دا د مور او پلار د پاره دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي راغی عمرو ابن جموح رضی الله تعالی عنه وی د الله تعالی پیغمبره د خپل مالونو نه څومره مال خرج کو او په کم ځای کې خرج کو نو الله تعالی ته وښودل چې مال ورکې د خپل مور او پلار سره احسان وکړه د خپل خپل خپلوانو سره احسان وکړه د یتیمانانو د مسکینانو سره ښه وکړه د مسافرو سره ښه وکړه د مجاهدینو د نیکانو خلکو سره ښه وکړه او پاتې شو دا خبره چې څومره مال خرج کو نو هغه خو د هر سړی د خپل وسې مطابق کار کوي کنه یا سلونه کا ته پوس کې دیستانه ما ځا ينفقون چې څه چیز دیو خرج کی قلت ای پیغمبر مان پقت من خیرن هغه چې خرج کوي تاسو سه حلال مال پلیل والدین د مور او پلار د پاره دی ولا قربین د خپل خپلوانو د پاره دی پلیل والدین د دینه معلومیږي دا چې مخکې د انفاق نه مراد زکات نه لري ځکه زکات مور او پلار ته څوک نشي ورکولی بلکې مراد د دینه انفاق واجبت مراد دی ته مالدارای او پلار دی غریب دی مور دی غریبه ده ستا وس کیږي مزدوري وکړه پیسې وګټه په ځان باندې هم خرچه وکړه او په مور او پلار باندې دې هم وکړه ولا قربین په خپلو خپلوانو باندې خپلو خپلوانو باندې چې دی خرچه وکړه ول یتامو په یتیمانانو باندې یتیم چې پلار یې نشته دی پلار یې شهید شوی دی وفات شوی دی او دا نه بالغ دی څوک یې د کسب نشته دی د ګټې وټې نشته دی نو په دې باندې خرچه وکړه ول مساکین په مسکینانو باندې نور حاجتمن خلق و ابن سبیل او مسافر باندې په دی باندې خرچه وکي تاسو به کامیاب شئ وما وما تفعلوا من خير او هغه چې کوي تاسو د نیکی کار په ان الله به علیم وما تفعلوا من خير دا اجمال دی ورسره تفصیل نه یوازې د خیر کار روپۍ خرج کول نه دی بلکې د دغه نه علاوه نورم د خیر کارونه ډیر زیات دي نو هغه وکي الله تعالی ول جنت درکې په ان الله به علیم الله تعالی په هغه باندې پوهه دی په ان الله به علیم پرې کې تسلی ده څوک چې د خیر عمل کوي د الله تعالی نه یریږي نه ابن کثیر رحمت الله علیه وای په ان الله یعلمه وسیجزیکم علی ذلک او پر الجزاء تاسو نیک اعمال کوئ الله تعالی ضایع کوي نه الله تعالی په پویږي الله تعالی پوره بدله دغه درکې کتب علیکم القتال وهو کرهل لکم عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم والله یعلم وانتم لا تعلمون کتب علیکم القتال پرس کړل شوی دی پتا سبانه جنگ کول دویم خبره الله تعالی بیانوي د امور د تدبیر منزل نه او د دې مقصد سره د دې حکم د الله تعالی تابعداري وکړي د شریعت تابعداري وکړي د خپل خواهش تابعداري مکوي کله په د الله تعالی په احکامو کې بعضی احکام داسې دی پای کې ډیر زیات ګرانواله دی ګران ګران د باندې لګي ولی پاغي کې شهادتونه دي زخمی کېدل دي بچې بر یتیم کیږي خزه بر کونډه کیږي او کور کله خپل خپلوار بر نه پاتې کیږي خو په دې کې د الله خبره اومنه د شریعت خبره اومنه او په دې کې د د خپل نفس او د خواهشاتو ممنه کتب علیکم القتال پر اسکرل شوی په تاسو باندې جنگ کول د الله تعالی دشمنانو سره کتبه پوریزه دغه لیکلی تفسیر المراغی پرس کړل شوی دی په تاسو باندې جنگ کول او دا مې ورته بار بار دا خبره وکړله چې اوس به ټول علما کرام د جماعتونو امامان هغه بیان کوي کتب علیکم الصیام روزه پرس شوی ده نو دا آیات په ستاسو په قرآن کې شته لري که نشته لري زمونږ سره چې کم قرآنونه دي په دویمه سپاره کې دی دا آیات او دغسې دوه سوه شپاړسم آیات دی چې روژه پرست شوې ده نو الله وایي چې جهاد هم پرست شوی دی نو تا هغه روژه منې او جهاد نه منې دا څنګه مؤمن مسلمانې د هغې تقریر کې په منبر او په محراب باندې د هغې لپاره لګیایي چې روژه پرس شوې ده مسلمانانو ته مبارکي ورکو مخکې بوشه مبارکي ورکول مسلمانانو ته مبارک شي ستاسو د عزت او د احترام میاشت چې دغه راغلی بلکې په امریکا کې به چې کوم مسلمانان وغې ته به روجمات مرکو نو ته به دې باندې خوشحالېږي چې روژه راغله خو په دې هم خوشحاله شې که نه کتب علیکم القتال د روژې په باره کې دوه درې آیاتونه د قرآن کې راغلي دي د جهاد په باره کې د څلور سوه نه بر آیاتونه راغلي تر د پنځو سوه آیاتونو پورې نو د دوو دریو آیاتونو هغه حکم منې او د څلورو پنځو سوه هغه نه منې ته ته عجیبه مسلمانې عجیبه عالمې عجیبه مولۍ صاحبې کتب علیکم القتال پر سکړل شوی دی پتا سبحانه جنگ کول د الله تعالی د دشمنانو سره د الله تعالی د دین د دشمنانو سره او جنگیږي او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې مړ شو jihad یې ونه ک غزا یې ونه کړله په ځل کې هم دارا نغلل چې jihad کوم نو دا د منافقت په یو حصہ باندې دا مړ شو دا منافق مړ شو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته یو کس راغی د الله تعالی پیغمبره ای العمل افضل د الله تعالی په نسبت باندې په اعمالو کې کم یو بهترین عمل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ایمان بالله ورسوله په الله باندې ایمان لرل او په د الله تعالی پیغمبرانو باندې ایمان لرل دا د ټولو عملونو بهترین عمل دی به د الله تعالی پیغمبر ثم ماذا بیا کوم یو عمل د ایمان نه ورسته غوړه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل الجهاد فی سبیل الله د الله تعالی د دین د اوچتوالي د پاره جنگي اے مسلمانانو ځان کې دا غیرت پیدا کړئ د الله کلمه لاندې ده د الله کتاب لاندې شوی دی د خلکو د خپو د لاندې دی د الله تعالی قانون خلق نه مني د الله تعالی کورونه خلکو شهیدان کړل د الله تعالی د دین دعوت کوونکي علما کرام هغه پر وډونو باندې راخ کله شول دا غینه جبه کټ کله شولې مسلمانانو باندې منبارونه وشو د څه خبره انتظار کوي بل کم یو بل کم یو کتاب به تاسو ته راشي بل کم یو پیغمبر به راشي بل کم یو وحی به راشي تاسو ته پای کې دا خبره بیان شي د جهاد د فرضیت چې څومره اسباب دی هغه پاکستان کې موجود دي که نه دي موجود تاسو ځان غلې کړی دی دا الله تعالی مخې ته ونه ورځي تاسو صحابي راغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د الله تعالی د اعلا د کلمت الله د پاره چې جنگیږي او په سب کې انسان حصار شي او بل یو د الله تعالی بندر چې هغه عبادت کوي شپېته کال عبادت وکي او یو مؤمن مسلمان مجاهد دی هغه لک ساعت ورشي د جهاد په میدان کې جهاد لورشي نو د د عبادت ته غوره دی چې دا شپېته کال عبادت وکي او مجاهد لږ سات لورغلې دی عملیات لورغلې دی د دنه د دنه مرتبه زیاته صحابي راغی د الله تعالی پیغمبره د سیو عمل لا توخه جهاد چې جهاد برابرۍ جهاد ګران دی نو بل د سیو عمل چې جهاد سره برابرۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ماته نه معلوم زرت څه شي دروخم وې دا الله پیغمبر خیر دی بیا هم کنه که سې کم یوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه پویا ک وای ته دا کولای شي چې مجاهد د خپل کور نه وځي د جهاد د پاره د تشکیل لپاره او ته روجه ونیسي او په عبادت باندې ودرېږي په خپل جماعت کې نو نه بس مسلسل روجی هم نسی او ټول ورځ شپه په عبادت باندې ولاړی ودا کولای شي ودا الله تعالی پیغمبر د دې طاقت به څوک لري دا خو څوک نشي کولای نبی اسلام ما خورته وی کنه چې د د مجاهد چې کم په جهاد باندې ته الله تعالی څومره ثواب ورکړي بل نشته رې داسې شی چې هغه سره برابر شي کتب علیکم القتال پر اس کړل شوی په تاسو باندې جنگ کول او هو کرہ لکم او حال دار چې دا بد کار کیږي تاسو ته او هو کرہ لکم د کرهنه مراد ګران لګیدلې په اعتبار د طبیعت سره وهو کره لکم او دا ګران لګي وتا سبحانه په اعتبار د طبیعت سره جهاد دا ګران عمل لې ځکه قتال ته ویل شوی کنه فقتلوا یقتلون یقاتلون قاتلوا یجاهدون دا د ټول کوشش دی پدې کې او ټول پکې سړي یو بل وجنی یا بتا وجنی دغه کار دی پکې نو دا بیا خامخا ګران کاری نو و آسان تکرهو شیا او کېدې شي چې بد غنی ګران لګي به تاسو باندې یو شی په اعتبار د طبیعت سره او هو خیر لکم پای کې ډېرې پیدې تاسو لپاره په جهاد کې ظاهری تور باندې تکالیف ډېر زیات دی په طبیعت باندې ګران لګي خپل کور کله پرې خودل زخمی کول او دغه سي شهادتونه دا خډیر ګران دي و آسان تحب شیا او کېدې شي ډېر کرته خ غنی تاسو یو شی وهو شر لكم او غنا کار ایساس د پاره ای علما کرام تاسو دی بیان نه کوي jihad نه کوي دغه مدرسې دغه جماعتونه د خپل کور کله او د خپل زمیداری کول او دغه خپل دکانداریانی کول دا ټول تاسو ته خخ کاری خو لیکن دا تاسو لپاره نه کار دي سر د پاره شر دی والله یعلم وانتم لا تعلمون الله تعالی پویږي په هر څه باندې تاسو په دې باندې نه پویږئ الله تعالی وایي چې تاسو ته په دې کې پیدا ده بس د الله تعالی په لار کې او جنگیږئ په دې کې پیدا ده په دې کې پیدا ده او جنگیږئ د الله تعالی په لار کې په دې کې تاسو ډېر جت پیدا دي یسالونک عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اکبر عند الله دا بل امر ذکر کړي د امور د تدبیر منزل نه دریم امر دی قتال کول په میاشتو د عزت کې دا صحیح دی کنه دی صحیح نو الله تعالی دا غي مسله بیانې یا سلونه کا ته پوس کې استانه عن شهر الحرام قتال په په بارا د میا په میاشتو په بارا د میاشتو د عزت کې قتال په جنگ کول پاږي کې جنگ کول پاږي کې عبد الله ابن جحش رضی الله عنه دا یو صحابي دی ابن کثیر رحمت الله علیه دغه سي تفسیر سراج المنیر واقعا لیکلی ده دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام را اوختله نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی ځان تشکیل د تیار کړي مورخین او مفسرین لیکلي دي د سیرت کتابونو د جنگ بدر نه دوه میاشتې مخکې دا حالت راغلی اته کسان یا دولس کسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام را اوختل و یو ځای تم لیګم تشکیل ته تیار یې کنه بالکل تیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اته صحابه کرام او یا دوله صحابه کرامو دای اولیګل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته روان شي تاسو نبی علیہ السلام له ختم ولیک وی تاسو به دا خط نه ګورئ چې دوه ورځې سفر مو کړه خط به بیا وګورئ ډیر عجیبه واقعه ده وی دا الله تعالی پیغمبر صحیح ده کم طرف ته روان شو نبی علیہ السلام ته نجد طرف ته روان شي کله چې صحابه کرام روان شول دوه ورځې سفر چې وکړه نبی علیہ السلام هغه خط راواغیست پړاو پړاوې دغه کا او عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ دای امیر کا دغه تشکیل چې خطه کولاو کپای کې بسم الله الرحمن الرحیم دا به کلی کلی شی چې تاسو سید لاړ شي حجاز طرف ته بطن نخلی ته به ورسیږئ بطن نخلی ته به ورسیږئ دا یو زینوم ال د کې د کافرانو د مکی د مشرکانو قافله را روانه ده هغه ووهئ او بیا راځئ او دا خپل مرګرو ته هم وایه عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هدایت مطابق خط کولاو که دغه خبره په لیکل شوی و خپل مرګرو ته بیان کړه او دا یو تویلو چې مرګرو باندې به زور نه کې کم مرګری چې تلل نو خدای لاړ دي شي کم چې سر نه تل لغه دي نه دي ټول ویل چې بالکل مونږ زو د دوه صحابه کرامو نه دو صحابه کرام په یو سورلۍ باندې وسورېدل د دو صحابه کرامو نه خپل سورلی ورکه شول دیو پړاو چولې چې را پاسېدل د مای کوله دا یو سورلی نشته دا پاغیب سي ګرځیدل او دا دو صحابه کرام روان شول نبی علیہ السلام چې د خط کې کم ځای خودلې او اق ځای ته ورسېدل انتظار کاو ګوري د مشرکانو قافله را روانه ده د زیتون تیل دغه سه چمړې او وسکې نور خوراکي مواد دا راشنې ورسره ورسره وي او ډېرې سورلۍ ورسره ورسره وي نو دی ورته ویې تسلیم شئ سامان کېدی که نه نو اوس به پوه شئ بیا به خرابېږئ برحال هغې خپل سامان کېښوده او څه سختي یې پکې وکړله نو د یو صحابي په هغه کافر په مشرک باندې ګزار وکړه او یو پکې مر شو هغه نور وتښتېدل سامانونه یې پاتې کړل او یو پکې څه پکې ګرفتار هم کړله را روان شول دغه د رجب اخیر و نو هغه میاشت داسې وه جمادي ثاني و د جمادي ثاني یا اخیر ده او یا د رجب اوله ده خو دغه کار پکې وشو او رجب چې دی دا د میاشتې د حرمت کې ده کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله ورسېدل دغه اولنی بندیانو په اسلام کې اورنې غنیمتو په اسلام کې او دغه غزا چې کله وشوله نبی علیه صلوات والسلام ته کله ورسېد مشرکانو په اعتراض وکړ وای تاسو خو په میاشتو د حرمت کې زموږ سره جنگ کړی دا آیاتونه نبی علیه صلوات والسلام ته غنیمت هم قبول نکړ او صحابي ته وی تاسو خمار جنگ خبره نه وکړي او بیا میاشت د عزت وي خو هغه ګمانو چې دا دیرشمه ده او که دا اوله د رجب ده نو دا آیاتونه الله تعالی راولېږل یا سلونه کا تپوس کې دوستان عن شهر الحرام په میاشتو په بار د میاشتو د عزت کې قتال ان په جنگ کول پاره کې قل قلو تو پیغمبره قتالون په جنگ کول پای کې کبیرون دا خو غټه ګناه ده وصد عن سبیل الله لیکن خلق منع کول د لارې د الله تعالی نه او کفر به او کفر کول په الله تعالی باندې ول مسجد الحرام او خلق منع کول د مسجد الحرام نه و اخراج اهله او وستل د حقدارو منه دا غینا اکبر عند الله دا ډیر لوی ګناه ده الله تعالی په نسبت باندې په کافرانو کې د شپږ اسباب موجودو د الله تعالی د دین نه خلق منع کاو دا سه په الله تعالی باندې کفر کړو د مسجد الحرام نه خلق منع کول او دغه سه مؤمنان مسلمانان د مکې نه وستلیو نو دا ډیر غټ ګناهونه دي ول فتنه تو اکبر من القتل او شرک کول دا ډیره غټه ګناه ده قتل د دیونه دیو چې قتل کی نو دا دومره غټه ګناه نه ده لکه دیو دا شرک ولا یزالون یقاتلونکم او همیشه لري دا کافران چې جنگیږي تاسو سره حتی يردوکم تر دې پورې چې وګرځي تاسو سره عن دینکم تاسو سره دین نه ان استطاعوا کوسه رواني برشي الله تعالی دا کافران ټوله ورځ د دې مهنت کوي او په دې کوشش کې دي چې تاسو بې دینه کی او تاسو د الله تعالی د دین نه واړی تاسو ته ما ویلو اووه سوه چینلې په امریکا کې د دې لپاره دي چې مسلمانان ګمراه کړي ما خپله د پاکستان یو چینلو د ریډیو ما خپله ولګاو پروس کال دا ما اورېدلی او وخت په هغې کې ډېر وشوسه د ماښام نه وروسته د یو پروګرام چلیدر پاکستان د لاور د یو ځای نه چلیده او پاغې کې داسې و مکمل د عیسایت دعوت و پای کې عیسایان او ډیر خلک چې ځان ته مسلمانان و یغې ته رابطې کولې پاغې کې د محرب دین دعوت ورکړل کی د تورات او د انجیل او پاغې کې عیسایان لګیای ډیر په خوګو جبو سره په اردو کې په پښتو کې په هر زبان کې غي لګیای حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا کافرانو دومره اسباب تیار کړی دي د مسلمانانو د گمراه کولو لپاره چې دا غي څه حساب کتاب نشته هم دغه وجه ده کنه په امریکا کې او د يهودو د نصاراو د کافرانو په ملک یو پیشن نه راغلی د مسلمان په کور کې هغه بس داخل شوی کم د گمراهی چې څومره اسباب دي هغه د مسلمان لپاره راوستلی دي ولا یزالون یقاتلونکم همیشه دی چې جنگ کوي تاسو سره حتی يردوکم تر دې پورې چې وګرځي تاسو سره عن دینکم د دین تاسو نه ان استطاعو که چرته وسه ورسیږي او مې يرتدید منکم عن دینه وس الله تعالی دوه قسم خلق بیانوي د کافرانو هر قسم اسباب د مسلمانان د گمراه کولو لپاره دا خو مهیا دي اوس په مسلمانان څه کوي او مې يرتدید منکم عن دینه او څوک چې وګرځي د تاسو نه دین خپل نه په یموت او دا مړ شو او هو کافرون په داسې حال کې چې دا کافرو په ولای که هوی تتعاملهم نو دا کسان برباد شول عملون لري دی په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې په دنیا کې عملونه برباد شول لري څه مطلب دی په دنیا کې چې اعمال برباد شول نو دی به قتل کیږي کله چا پلاس بر شو مرتدین هم یرتدید من کومان دینه د کافر او منله او د الله تعالی دین ته شاکله تاسو ته مخکې ما دا بیان کړی دی په دین اسلام کې چې د الله تعالی په شریعت کې د ټولو کافرانو نه بدترین کافر د مرتدین دی ان الردته اغلظ انواع الكفر نصابری رحمت الله علیه تفسیر کې لیکلی دی علامه کاسانی رحمت الله علیه بدایو صنایع کې وای وی الکفر بعد الايمان اغلظ من الكفر الاصلي د يهودو د نصاراونه بدترین کافر د مرتدین دی کفر المرتد اغلظ بحر الرائق د غلی کلی دی کفر المرتد اغلظ من مشرکی العربی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې د مکی مشرکانو کم جنگ کړو او په جنگ بدر کې نو دا غینه بدترین کافر د مرتدین دی تبیین الحقائق د غلی کلی دی مبسوط کې امام سرخسی رحمت الله علیه لیکلی دی الفقه الاسلامی و ادلته لیکلی دی مجموع الفتاوی د غلی کلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو نو په هغه وخت کې یهود موجودو نصارا موجودو مشرکین موجودو خو لیکن او ابو بکر و سایر صحابته بدأو بجهاد الکف بجهاد المرتدین قبل جهاد الكفار من من اهل الكتاب والمشرکین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی او بکر رضی الله تعالی عنہ اول شروع کړل په مرتدین باندې نو کله چې په دنیا کې مرتدین موجودی نو اول قتال به داغي سره کې اولایک هویتا تعمالهم په دنیا او آخرت دا کسان د دې عملونه برباد دي په دنیا او په آخرت کې په آخرت کې عمل برباد دي په دنیا کې عمل برباد دي جنگ به سره کې منافقان به سره دوستانه نه ساتي او دغه سه خزه به جدا کړل شي چا چې خپل خويندې پوجانو او ایسایو مرتدینو لور کړی دی پولیسو لره دا نکای ماته شوی ده دغه مسله ده بار بار مونږ بیان کړی ده نو دا خپل خويندې او لونه دیونه جدا کړي کنا چې هغه سره نزدېکت کوي دا به زینای که بچی پیدا کیږي دغه به حرامیان پیدا کیږي د میراث نه محروم وي ستاینه به څوک نه کوي مرتدینو او په قیامت کې داغي اعمال برباد دي الله تعالی به تر دې په عملونو باندې ثواب نه ورکي مرتدین چې د الله تعالی د قانون خلاف کوي د یهود او د نصارا مرګرتی مرګرتیا کړی ده مسلمانان د دین اسلام په وجه باندې وجنی د قران د قانون په وجه باندې وجنی نو دغه دغه خلک چې د دیو اعمال برباد دي د دیو په مون باندې باندې دوکه کیږي د دیو په روجو باندې باندې دوکه کیږي د دیو په غټو غټو ګیرو باندې په تسبو باندې او په ذکر اسکار تلاوت باندې بر دیونه دوکه کیږي اولایک حبیتت اعمالهم دا کسان برباد دي عملونه دي په دنیا او په آخرت کې اولایک صاحب النار او دا کسان جهنميان دي هم فيها خالدون همیشه وي په جهنم کې ګوره او مې يرتدید منکم څوک چې مرتد شون اولای کساب النار دا کسان جهنميان دي هم فيها خالدون همیشه وي په جهنم کې او تاسو ته ما یو مسله ویلی و هغه مسله دا ده چې د ارتداد د پر خلک وي د خمونز کوي خلک وای دا خو ګیره ده وای دا خو تلاوت کوي روجی نسی وای دا خو حاجی صاحب دی نو مرتد چی حج مرتد حاجی صاحب مرتد مولوی صاحب مرتد شیخ صاحب مرتد تبلیغی صاحب مرتد دا یی چې دا هر کارونه وکیا د ارتداد د پاره دا شرط هیڅ چانه دی لیکل چې ټول دین نه به انکار کوي که یو کس دا ویل چې مونږ د الله حکم نه لري دا بل اتفاق مرتد شو بده باندې نور ټول کارونه لیکي او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په وخت کې چې کوم مرتدینو و ان کان یصلون الخمسه پنځه وخت مون وکاو و یصومون شهر رمضان د رمضان مبارک روزي به نیولې و یحجون البیت او د بیت الله حجونه وکول خو صرف د زکات نه انکار وکړه زکات نه انکار نه وکړي بلکې د سویل تعالی نه درکو بس اسلامی حکومت او قانون نه مانه نظام نه مانه نو دیو جن سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جهاد اعلان وکړ نو کله چې د کافرانو دعوت شروع شي نو مسلمانان دوړل شي یو دا چې د هغوی خبره ومني د کافرانو مرتد شول بيدین شول نو دا غي حکم الله تعالی بیان کړي چې دا جهنميان دي ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وس دا دویم قسم الله تعالی ذکر کوي د مؤمنانو مسلمانانو د کافرانو لخوا تکالیف ملاویږي ظلمونه بکیږي خو لیکنه که په هغه ملک کې د خپل دین حفاظت نشي کولای د خپل ایمان حفاظت نشي کولای نو دا غزه نه لاړ شي هجرت وکي بل طرف ته لاړ شي ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړ دي وهاج والذین هاجروا او کسان چې هجرت کړي دي وجاهدوا فی سبیل الله هجرت دو قسمه ده یو هجرت بدن دی چې خپل کله وطن پرېږ دی د الله تعالی د دین د اعلا لپاره د جهاد د پاره پیش خیمه ده اول به هجرت کې ورسته بیا جهاد کی دویمه خبره دار جهاد بیا آسان شي چې کله خپل کور کله پرېګ دی او د کور غم دی د سر نه لری شي نو د خپل خپلوانو د خپل جیداد او د زمکې نو بیا جنگیږي بیا ورسه پروا نه پدې باندې او یو هجرت دغه دی د الله تعالی پیغمبر وای حدیث کې راغلی دی چې څوک د خپل کور نه هجرت وکي نو څومره چې د خپل کور نه لري وتره قیامت کې به الله تعالی د جهنم نوم دومره لري کی الله تعالی دې ټول مهاجرینو هجرت قبول کړي او چا چې نصرت کړی دی الله تعالی دې داغینه داغی نصرت قبول کړي او یو هجرت دې معنوي چې کم ګناهونه دي کې او ګناهونه پرې دي المهاجر من حتا من هجر الخطايا والذنوب واړه ګناهونه لوی ګناهونه چې پرې خو دل صحیح مهاجر تی او بل حدیث کې راځي مانه الله عنه ورسوله چې الله د الله تعالی پیغمبر چې رسنه منه کړی دا غینه منه شي نو دغه هم هجرت دی صحیح مهاجر دغه دی وجاهدوا فی سبیل الله جهاد درې قسمه مفسرینو بیان کړی دی یو د الله تعالی دشمنانو سره ښکاره مقابله کول یو دغه دی مزایل او لاکټ راکټ لانچری بمان او دغه سی بارود وغیره دا استعمالول او دویم د شیطان سره مقابله کول د شیطان پیدا کړل شوی وسوسې او د خیالاتو مقابله کول او دریم دی د خپل نفس د ناجایز خواهشاتو سره مقابله کول دا درې قسمه د جهاد دي اولایک یرجون رحمت الله دغه مؤمنان مهاجرین مجاهدین دا امید ساتي د رحمت د الله تعالی دیو به جنت ته دي والله غفور رحیم الله تعالی بخنه کوونکی د رحم کوونکی دی الله تبارک تعالی دی ټول مؤمنان مسلمانان په خپل دین باندې مضبوط کی الله تبارک تعالی دی چې څومره مجاهدین دي د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام د پاره جنگیږي الله تبارک تعالی دې کامیاب کړي الله تبارک تعالی دې دغه ضرورت او حاجتونه پوره کړي الله تبارک تعالی دې زمونږ او تاسو ټول ناراضي شي یا الله مونږه د جهاد چې شروع کړی د ټول مؤمنان مسلمانان مجاهدینو نو الله تعالی دا ستاسو رضا لپاره دی ستاسو اعلی د کلمت الله لپاره دی چې الله ستاسو کلمه اوچته شي الله ډېر قرباني دی امت ورکړي دي الله تبارک تعالی ته دا قرباني قبول کا الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانانو حاجتونه ضرورت پوره کا الله تبارک تعالی چې څومره مهاجرین دي الله تعالی ضرورت ډیر زیات دي الله تعالی خپل کور کله خپل ځمکه خپل کاروبارونه پرېخري الله تبارک تعالی الله تعالی ته او تر دغه عوض ورکه په دنیا او په آخرت کې الله تبارک تعالی ستا په دین باندې غیرت کړی دی الله تبارک تعالی ته په پراختیا راوله الله تعالی ته په پراختیا راوله الله ډیر تکالیف برداشت کړی دی الله تعالی تکالیف او الله تعالی دغه مشکلات ته قبول ک الله تعالی ډیر درجات ته لور ک الله چې څوک شهیدان شوی دی نو الله یرجون رحمت الله ستا د رحمت امیدوار دی ستا د جنت امیدوار دی الله تعالی ته دا قبول ک الله درجات بلند ک الله بندیان زر تر در آزاد ک الله تعالی څومره کونډې یتیمان دي الله تعالی ته حفاظت وکړه الله ضرورت یې تر خپل د غیب خزانونو پوره کړه الله تبارک تعالی چې څومره سره څوک پر نشریاتو کې کومک کوي امداد کوي الله تبارک تعالی هغه لر دی عوض په دنیا او په آخرت کې ورکړه الله ته یې قبول کړه الله تعالی ټول مؤمنانو مسلمانانو ذهنونه او زړونه د خپل کتاب ته کولاو کړه الله تعالی مؤمنان مسلمانان په دنیا باندې مغرور شوی دي دوکه شوی دي الله تعالی خپل کتاب ته توجه پیدا ک الله مونږ پر خپل کتاب باندې پوهه ک الله کومې غلطیانې چې رانه کیږي الله تعالی مونږ معاف ک الله تعالی مونږ معاف ک الله څومره قرضې لري بچا باندې مؤمنان مسلمانانو باندې الله تعالی قرضې د خپل غیب خزانو نه ادا ک الله څوک چې څومره مریضان دي الله تعالی شفای کامله نصیب ک الله خپل د د خپل لاړې ول دارو ک الله تعالی د خپل کور د منګیو بول دارو ک الله تعالی زمون راضی شه الله زمون راضی شه الله کله چې راضی شي الله بیا رانه من راضی کیږي الله کړه چې ناراضه شې ډېر زر راضي شه الله زموږ ګناهونه زیات دي خو الله زموږ د ګناهونو ستا رحمت زیات دی الله تعالی په موږ باندې ورحمیږه الله خپل رحمتونه برکتونه په موږ باندې نازل کړه الله د دې کتاب خیرونه او برکتونه الله تعالی ټول مسلمانانو ته ورک وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین